همیشه پاتې کی به دا وایي سلور او یایمه صفه ده او دویم باب دی دویم حصہ دا د زاد الطالبین او درشم نمبر حدیث ته اخیری پاننا یو پاننا مخه علما د دو وجه بیانې د محدث د نیکوالي زکا چې د هر حدیث سره صلی الله علیه وسلم وي د په زبان باندې دا جاری چې کم خلق زکیو کوي نو د هر حدیث پاول کوي عن رسول الله صلی الله علیه او یو ځل درود په پیغمبر ویل سونی کوي لس رحمتونه الله راوړي او دا درځي بلا حدیثونه د هر حدیث نه مکه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم وي نو زړه دا درود شریف ویل نو پیغمبر د نوم صدا صلی الله علیه وسلم دا ډېر لوی ثواب دی دا ډېر لوی مقام دی دا سه خلکو چې څوک دا بیانې الله دې زموږ نصیب کړي فقعدانو کې ناسه د بین یدی رسول الله صلی الله علیه وسلم باز خلک کوي زو سبب زکه کوم چې ما سره بد کوي اوس ووري ها نه تو سره خکوا اگر کتا سره بد کوي پیغمبر پاک دی حدیث ته وکي دا نبی علیہ السلام اذا کان یوم القیامت کله چې وی ورځ د قیامت یحسب ما خانوکا نو حساب بولګي د اغه حساب بکی مقصد دا دی یو سړی بد کوي ستا چې وس کېږي نو تو سره بد مکو چې هغه بد کوي تم بد کوي دا خو بیا خلک شو کړه تا هغه بد کوي ته سره ښه کوه خو د اسلام طریقه خدا ده خو د پښتنو طریقه دا ده چې هغه یو بد کوي نو زه صدرې بد کومه یو صدرې کمی مسه دی به زما په خوانو راځي ما په خوا ورشم استالان دی بیا دې ما څه پوښتنه کوي زه به ته پوښتنه کوم اړو کوم نه زه څه کم خو نه و د کنټر کې هوشې غم نه ها پوښ دا ټول نه دا خبره پریدو او د یو بل ته پوښتنه یو بل سره خره وداري او د یو بل سره تعلق ساتل خو یو سړی معتبر دی مالدار دی هغه له الله د هغه سزا ورکړي چې هغه ظلم کوي زیاتې کوي طلب الله دې بلې عذر درکړي